وزن ته په دې ځای کې دا قواعد د مخموس نه مصنف تعبیر کړی دی په قواعد کې تخفیف سره او د قواعد د معطل نه سره تعبیر کړی په قواعد د اعلال یا تعلیل سره او د قواعد د مصاحب نه تعبیر کړی دی په قواعد د ادغام سره تخفیف ویل کېږي تخفیف څه ته وایي اول نو تخفیف هغه تعریف مصنف کړی دی چې د محمود د قواعد په ذریعہ باندې په حمزه کې چې کوم رد او بدل حذف و غیره کیږي دې ته ویل کیږي تخفیف د محمود د قواعد په ذریعہ باندې چې حمزه کې کوم رد او بدل تغییر او تخفیف یا دا شان د حذف و غیره کیږي هغه ته ویل کیږي تخفیف بل هغه اعلان ته ویل کیږي اعلان ویل کیږي د معتلو د قواعد په ذریعہ باندې چې په حروف علت کې کوم هغه تغییر او تبديل راځي یا حذف و غیره راځي دغه تغییر او تبديل حذف نه تعبیر کولې شي په اعلال یا تعبیر سره او کان اکل مطلق تغییر او تبديل باندې هم د اعلال یا تعبیر هغه اطلاق دي بل هغه ادغام د ادغام څخه لکې ادغام ویل کېږي د مضاعفو د قواعدو په ذریعه چې دوه همجنس حرف هغه یو بل کې مدغم کول د هغې نه یو مشدد حرف جوړول دې ته ویل کېږي ادغام دغه تعریفون نرسته مصنف هغه د محمودو قاعدې بیان کړي او دلته مصنف چې کوم قواعد بیان کړي اکثره په دې کې دا دي چې مختصر دي او کم دي او پاتې وخت کې دوه قاعدې هغه په یو قاعده کې هم بیان کړي په دې وجه باندې مصنف هغه اعتراضي شرایط یا دا شانت چې کوم موافق دی هغه نه ذکر کړي صرف قاعده ذکر کړي دا مختصر اوله قاعده په دې قواعد او محمود کې هغه دا رقص بغض او ذئب ولا قاعده دې قاعده هغه خلاصه ده چې هر کله حمزه منفرده ساکنه حمزه منفرده ساکنه روسته د یو متحرک حرف نه واقع شي نو دا حمزه په موافق د هغه حرف علت سره چې کوم موافق د حرکت د ما قبل تروي په هغه سره بدلول جائز دي د قاعده هغه خلاصه ده دا چې هر هغه حمزه منفرده ساکنه چې روسته د یو متحرک حرف نه واقع شي دغه حمزه د ما قبل حرکت موافق حرف علت سره بدلول جائز دي اوس کما قبل حرکت هغه د خطیو نو حمزه په الف سره بدلول هغه جائز دي ځکه دا خطی سره موافق حرف علت هغه الف دی الف سره ویل کېږي او د خطی ورته ویل کېږي ځکه چې دا الف د تر وجه نه پیدا شوی د اشباع په فتح کې چې کله په پکې اشباع وشي د هغې نه الف پیدا کېږي په دې وجه هغه په الف سره بدلېږي او کما قبل حرکت د ضمي و دغه حمزه و په دا سره بدلېږي دغه به په واو سره بدلېږي ځکه موافق حرف علت د ضمي سره هغه واو دی واو ته اوخت چاویل کېږي د ضمي ورته ویل کېږي لکه دا واو د اشباع نه په ضمه کې پیدا شوی دی چې په ضمه کې اشباع وشي د هغې نه واو پیدا کېږي او کما قبل حرکت د کسرې او دغه حمزه په دغه سره بدلېږي یا سره ځکه دا یا دا موافق حرف علت د چا سره دی د کسرې سره دی کسرې دی واو سره زیاته ویل کېږي اوخ د یا دا هم د وجه د اشباع نه په کسره کې پیدا شوی دی په دې وجه باندې بیا مثالونه درکوي لکه رأس رأس او غیر ورد دا رأس په اصل کې رأس دی حمزه ساکنه منفرده راغلي مقبل ته نه پخره پالب سره بدلول جایز دی رأس وای دا بوس په اصل کې بوس دی دلته هم دغه حمزه راغلي د مقبل ته نه ځمره حمزه په واو سره بدل شو بوس ته نه جوړ او زیبون دا په اصل کې زیبون دی همزه منفرده ساکنه ما قبل دې نه کثره ده په یا سره بدل شو دې مونږ نه جوړ شو دا یو قاعده ده دوهمه قاعده هغه ده امن اومن ایمان نن ولا قاعده ده دې قاعده هغه خلاصه ده چې هر کله حمزه ساکنه روسته د حمزه متحرک نه واقع شي په یو کلمه کې دغه حمزه ساکنه د ما قبل حرکت موافق حرف علت سره بدلول واجب دي اوس کما قبل حمزه باندې حرکت د فصل او دغه حمزه ساکنه په الف سره ما قبل همزه باندې حرکت د ضمیر نو دغه همزه ساکنه په واو سره او کما قبل همزه باندې حرکت د کسره نو دغه همزه ساکنه په یا سره بدلول هغه واجب دی لکه مثال امن په اصل کې امنو همزه ساکنه روسته د همزه متحرک نه په یو کلمه کې واقع شو دغه همزه ساکنه د ما قبل حرکت موافق حرف علت سره چې هغه الف د باغې سره بدل شو وجوبا امنه اومنه په اصل کې اوس منو نو دلته حمزه ساکنه روسته ده چانه واقع شوی ده زمینه واقع شوی ده د زمین سره موافق حرف علت هغه واو دی نو دغه حمزه په ځان سره بدل شو په واو سره اومنه دی جوړ شو او ایمان په اصل کې هیڅ معنا نه وو دغه حمزه ساکنه روسته ده حمزه متحرک نه واقع شوی دما قبل حمزه حرکت هغه کسره ده دغه بدل شو په یا سره ایمان سره دا هغه دوهمه قاعده ده دریمه قاعده هغه د جوانون او میارون والا قاعده ده د جوانون او میارون والا قاعده څنګه ده نو قاعده دا سره چې هر کله حمزه منفرده مفتوحه روسته د زمین راشینو په واو سره وبدلېږي او روسته د کسرین راشینو په یا سره وبدلېږي لکه جوانون او میارون دا جوانون په اصل کې جوانون وو همدا غلې دا منفرده مفتوحه ده منفرده معنا چې یوازې وي او مفتوحه چې په خپې وي زبر وي او د دې نه ما قبل هغه حرف باندې ضمه ده جوانون کې نو دا همدا بدل شو په واو سره جوانون کې جوړ شي دا شان ته په میارون کې حمزه منفرده مفتوحه راغلي ما قبل ترې نه کسره ده په یا سره بدل شلو میارون ترې نه جوړ شو دا قاعده هم سره جوازي ده نو که چېرته حمزه هغه منفرده نه وه دوه همزې وي د هغې بیا ځان له احکام دي یا حمزه مفتوحه نه وه اوس د هلکې مثال په طور حمزه راغلې ده مفتوحه ده او ما قبل چې نظمه یا کثره نشته نو هلته او بیا دغه قاعده نه جاری کړي یا همزه دغه شان ته مثال په تور هغه په خپل یو همزه راغلی ده خو مکسوره ده او ما قبل چې نه اگر چې مضمون یا مکسور ده او دغه همزه به هم بیا په واو یا یا سره نه بدلېږي دا حالت چې همزه منفرده وي مفتوحه وي او ما قبل چې نظمه یا کثره وي دغه قاعده او بیا جاری کیږي د ټولون او یو څلورمه قاعده هغه ده کومه قاعده ده نو ده جائل اوادمو والا قاعده جائل او اوادمو والا قاعده څنګه نو خلاصه ده هغه دا ده هر کله چې دوه همزې متحرکې په یو کلمه کې جمع شي او یو پکې هم مکسوره وي نو دوهمه به په یا سره بدلېږي او که یو پکې هم مکسوره نه وي نو دوهمه به په واو سره بدلېږي نو قاعده دا سره هر کله چې دوه همزې متحرکې په یو کلمه کې جمع شي او یو پکې هم مکسوره وي اوله که دویمه مکسوره وي کسره پراغلی وي دا دوهمه همزه په یا سره بدلول واجب دي او که یو پکې هم مستور نه و بلکې یا دواړه مفتوح وي یا مضموم او مفتوح نو په دې صورت کې دوهمه همزه په واو سره بدلېږي وجوبا لکه مثال مې تاسو ته درکړي جائل دا جائل په اصل کې جائعون وو جائعون بیا په دې کې دا قائلون او د فاعلون والا قاعده جاری شو روسا مصالح قواعد کې راشي دا فاعلون او فاعلون په قاعده سره دا غیا بدل شو په همدې سره نو جائعون دې نه جوړ شي دا هغه نه روسته دا غل جائل والا قاعده کې جاری شو دوه هم دې راځي متحرک په یو کلمه کې دا یو په کې مکسور دا اولنې دا دوهمه هم دا بیا سره بدل شو جائعون دې نه جوړ شي د هغې نه وروسته بیا په دې یا کې د یکو یرمي والا قاعده جاري شوه یا ساکنه شوه هغې نه وروسته اشتباه د ساکنانو د یا او د تنوین تر منځ راغله یا ماده او وګرځېدله او تنوین بلې همدې ته منشق شوی جاز اشتباه جوړ شو دا شان بل مثال یې درکړی دی ائمتون په اصل کې ائمتون وو نو اول نه پکې دا مو مضاعف قاعده جاری شو دوه می مرال د یو جنس نه دوه حروف رال د اول نیم حرکت ما قبل همدې تنفس شو می په میم کې مضم شو ائمه د هغې نه وروسته دا رجائن والا قاعده چې دوه همدې راځي په یو کلمه کې او یو پکې مکسوره ده دوهمه په یا سره بدل کړو ائمه تول دې نه جوړ شي دا هغه اول صورت چې کله یو پکې مکسوره وي دوهمه په یا سره بدلول واجب دا خو قاعده و په دې قاعده باندې یو اعتراض دی مصنف د هغې نه څه جواب کوي عام تفسیر ته وایي اعتراض دا دی په دې قاعده باندې چې تا وویل چې دوه همدې متحرک راشي یو پکې هم مذکوره وي دوهمه په یا سره بدلول واجب دي او که یو پکې هم مذکوره نه وي دوهمه په واو سره بدلول واجب دي نو اوس قرآن شریف کې دا لفظ د ائمتون په دواړو همزو سره راغلی دی دلته وسه تاو دا قاعده وجوبي وګرځول چې دا دوهمه حمزه وجوبا په یا سره بدلېږي حالانکه قرآن شریف کې دا دوهمه حمزه په یا سره بدل شوې نه ده بلکې ائمه تون راغلي دي د وجوبي قاعده خلاف قرآن شریف څنګه راغلی نو مصنف ته هغه جواب کوي چې ترکیانو اگر چې دا قاعده د کثري په صورت کې هم وجوبي درته ولې ده ولکه کثري په صورت کې دا قاعده وجوبي نه بلکې جوازي ده نو هر کله چې د کثرې په صورت کې دا قاعده جوازي شو نو د جوازي قاعده خلاف خو جائز دی نو په قران شریف کې ائمه په حملو سره راغلي دي چې پروا نه لري قاعده جوازي عام تر دا قاعده مطلقاً وجوبي وایي چې صورت د کثرې وي که د عدم کثرې وي له هغه پولیس بیا د جواب دار چې هغه وایي دا یو لفظ د ائمتون دا د قاعده نه مستثنا ده قاعده په خپل هغه وجوب باندې مطلقاً هغه شرط پاتې ده او دا لفظ د ائمتون د هغه نه مستثنا ده چې په دې لفظ کې دا قاعده وجوبي نه ده دا نه چې کوم ځای کې بل لفظ راته هل ته هم نه نه صرف دا یو لفظ دی نه مستثنا ده نو هغه دا جواب دا وا قاعده د جائز او د اوادی والا قاعده بل قاعده هغه د مقروه خطيئه او د اخيس والا قاعده د دې قاعده خلاصه را چې هر کله حمزه راشي روسته د واو یا یا مصدر زائده نه او یا روسته د یا تصدیر نه دغه حمزه د ما قبل موافق شرط سره دغه حمزه په سره بدلول په جنس سما قبل سره بدلول جائز دي او به جنس په جنس کې هغه ادغام واجب دی نو قاعده دا ده چې هر کله حمزه را شروع سره یا ماده او یا د واو ماده زائده نه وسته یا وسته د یا تفسیر نه راشي دغه حمزه په جنس سما قبل سره بدلول او جنس په جنس کې مخکول دغه جائز دي لکه مثال اول د پاره مقروءه په اصل کې مقروءه وو دلته حمزه را رسته د واوې مصدر داخله مصدر هغه ته ویل کېږي چې دا واو حروف او یا الف ساکن وي زائده هغه ته ویل کېږي چې د فاعل لام مقابل کې نه وي نو هغه ته ویل کېږي مصدر زائده نو مقروءه په اصل کې مقروءه وو همدارا له روسه د واوې ماده زائده نه دغه بدل شو په واو سره واو واو مفهوم څو مفهوم وتم پیدا جوړ شو دغه شان خطویه کوم په اصل کې خطویه اتم وو دلته همزه روسه ریای ماده زائده نه روسه راغلي دغه همزه په یا سره بدل شو یا په یا کې مفهوم څو خطویه کوم څه جوړ شو وفیسون په اصل کې وفیسن وو حمزه رو سره یا تسجیل نه رااله دا حمزه په یا سره بدل شو یا په یا کې مضمون شو او په یې سنتره نه جوړ شو دا ولا مقروه او دا خطیه دا او په یې سن والا قاعده بل قاعده هغه دا خطایا والا قاعده ده خطایا والا قاعده څنګه نو خلاصه ده هغه دا هر کله چې حمزه روسته د الف د مفاعلو او مخکې د یا نواقی شي نو دغه حمزه په یا مفتوحه سره بدلول او دغه یا په الف سره بدلول دا واجب ایدې خلاصه په څنګه څو ویل شاله کوم ولته هر کله چې حمزه روسته د الف د مفاعلونه او مخکې د یا راشي دغه حمزه په چا سره بدلول په یا مفتوحه سره او دغه روسته چې کوم یا دا په الف سره بدلول هغه واجب لکه خطايا دا خطايا جمع د خطيئه ده دا هر کله د خطايا او جمع د صغر منتهى الجموع ده هر کله چې موږ د خطايا د مفرد صغر نه صغر منتهى الجموع جوړوله نو اولنی دوه حرفونه ته فتحه ورکړه خا او فاتا دریم چې امرو الف د مفاعلو الف علامه د جمع اخطار اولا ورپسې هغه اخر کې چې کوم تاو تنوین مفرد کې هغه ختم کړو نو دوه حرفه پاتې شو یو یا او بل حمزه او الف ما فعلون رسته چې دوه حرفه راشي اول وخت کې مکسور وي نو د دې نه خطا یې او جوړ شي هر کله چې خطا یې او دې نه جوړ شي نو بیا د هغې نه رسته د شرائف او را فائدہ په کې جاري شو چې دا یا بدل شو په تاسو پر هم دې سره بدل شو دا یا چې رسته د الف ما فعلون راغلي دا په دا سره بدل شو همزه سره نو خفا ای اون ته خفا ای او ته جوړ شو بیا د هغې نه وروسته دی چې د جاهل والا قاعده جاري شوه دوه همزې راغلې متحرک یو پکې مکسوره وه دوهمه په یا سره بدل شوه نو خفا یو شو د هغې نه وروسته دغه قاعده د خفایا والا چې اوس موږ ویل دا پکې جاري شوه همزه په مابین د الف د مفاعل او د یا کې واقع شوه دا حمزه په یا سره بدل شو او دا یا چې اوس د حمزه د پیدا کال او دغه قاعده باندې په الف سره بدل شو نو خطا یا ترې نه جوړ شو دا هغه قاعده ده خطا یا والا قاعده ده الف د مفاعلو کوم الف ته ویل کیږي الف د مفاعلو هغه الف ته ویل کیږي چې په صيغه د منتهى الجموع کې په دریم ځای کې کوم علامه د منتهى الجموع راځي چې ته ویل کیږي الف د مفاعلو دا مقاله ولا قاعده ده بل قاعده ته ذکر کړی ده یسلو قد افلح ولا قاعده یسلو قد افلح ولا قاعده څنګه ده د هغه هغه خلاصه دا ده چې هر کله همزه متحرکه رسته د یو ساکن حرف نه واقع شي او دا ساکن حرف یا او واو مصدر زائده او د یای تسلیم نه علاوه بل حرف نو دغه همزه حرکت ما قبل ته نقل کول او همزه حذف کول دا جاری او قاعده خلاصه څنګه شو هر کله چې همزه ساکنه روسته ده همزه متحرکه روسته ده یو ساکن حرف نه واقع شي او دا ساکن حرف دا یای مدتا زائده او واو مدتا زائده او یای تسکیم نما سوا بل حرف وي دا همدې متحرک حرکت د ما قبل ساکن حرف ته ورکول او همزه حذف کول دا جائز لکه یا تلو په اصل کې یسالو نو همزه واقع شروع ته د چانه ده ساکن حرفونه همزه متحرک را حرکت ما قبل دې ته نقل ته همزه حذف شو یا تلو دې ورته دا مشان قد افلح په اصل کې قد افلحوا دلته همزه روسته د هغه واقع شو د یو حرف نه او هغه حرف ساکن دی واو مصدر زائده یا تسنی و غیره نه دي نو حرکت د همزه ما قبل دال ته ورکړو همزه حذف شو قدم نه هتی نه جوړ شو دغه شان ته يرمي اخاه په اصل کې يرمي اخاه یرمی اخاه دلته هم دغه همدې حرکت او ناقبل دی یا ته ورکو دغه یام دا همزم حذف کړه نو یرمی اخاه یرمی اخاه شو د ټول مثالونو کې اوس مختلف مثالونه راوړي دي یتلو دا شان قدرت لها یمی یقاو اشاره دې خبره ته هم ته چې دا قاعده یو کلمه دی هم جاری کیږي او په کلمو کې راغلي وي هم جاری کیږي یعنی یو کلمه کې هغه حرف ساکن راغلی او سره هم سره راغلی یا یو کلمه په اخر کې حرف ساکن راغلی او بل کلمه په اول کې هم سره راغلی دا قاعده عامه ده په یو کلمه کې وي ته په کلمو کې هغه ټول کې جاری کیږي به ور پسې قاعده در یرا و یرا ام دې قاعده کې یو یو جوازي صورت ده یو پکې وجوبي ده دا کوم چې موږ وویل دا پکې جوابي صورت وو په دې قاعده کې جوابي صورت بیانې چې هغه ته وجوبي صورت وجوبي صورت د دې قاعده څنګه ده وجوبي صورت د دې دارې چې دا قاعده په ماده د چا کې د رؤیت کې یا د رؤیت د ماده نه چې کوم افعال مشتق دي په هغه کې دا قاعده وجوبي ده حتی با خامخا حرکت ما قبل ته نقل کې او حمزه با خطف کې او چې کوم د دینه ما سیوا د رؤیت د ما دینه ما سیوا نور افعال دي یا د رؤیت د ما دینه کوم اسماء مشتق دي نو په هغه کې دغه قاعده جوازي ده لکه مثال وته دغه ارا یو ارا یرا دا ارا د رؤیت د ما دینه مشتق دي په معنی څه ده په اصل کې ار ایو حمزه واقع شو متحرک رسته دی یو ساکن حرف نه د حمزه حرکت ما قبل ته نقل کبیراتا او حمزه حذف شنو آرایات نه جوړ شو بیا دا غي رسته د قال او باع قاعده کې جاری شو آرایات جوړ شو دا شان ته یرا په اصل کې یرا ایو نو یا ایو کی کما قاعده جاری شو همدغه یتلو علی قاعده کې جاری شو او وجوبا یا ایو کې د همدې حرکت ما قبل رات ورکړو او همزه حدث شو یا یا ایو دی جوړ شو بیا قال او هغه قاعده کې جاری شو یا رات نه جوړ شو دا شان په ټولو هغه افعال کې دا امر وی کنه وی هغه ټولو کې دا قاعده وجوبي تور سره مستعمل ده او چې کوم اسماء مستقبل رؤیت سمادینه نو په هغه کې دا جوازي طریقې سره مستعمل ده لکه مثال مرأن دا اوس کې ظرف ته ناراضي په اصل کې مر ایوم ده په دې کې اوس دا قاعده ده یا تلو والا جاری کول نه جاری کول دواړه جایز دي که قاعده په کې جاری کې نو هغه حفظي حرکت په ماقبل راته ورکی حفظه و حذف کې نو بیا مرام ویل کېږي دا شان ته په باقي هغه اسماء کې او که هغه قاعده په کې نه جاری کینو به مرأن ویلې کی ځکه چې په حال ته یا والد سره باندې کی او اجتماع ساکن باندې یا حدث کی حرکت دا تنوین ما قبل همدې ته ورته ورکیږي نو ما هم تیر کیږي د هر کسی لستل د همدې په مابین د خپل مخرج او په مابین د مخرج د هغه حرف علت چې موافق وي د حرکت د همدې سره یا موافق وي د حرکت د ماقبل د همدې سره دې ته ویل کېږي بینه بین یا تحمیل ورته ویل کېږي لستل د همدې په مابین د خپل مخرج او په مابین د مخرج د هغه حرف علت کې چې موافق وي د حرکت د همدې سره یا موافق وي د حرکت د ما قبل د همدې سره دې ته ویل کېږي بینابین یا تفصیل به بینابین دا په دوه قسمه یو قریب بل بعید بینابین قریب ته ویل کېږي دا د بینابین هغه تعریفونه وو د بینابین هغه قاعده دلته تاسو ته ذکر کړې ده قاعده دا ده چې هر کله حمزه متحرک او سره یو متحرک حرف نه واقع شي دا حمزه کې بینابین قریب او بعید دواړه پکې جایي حمزه متحرکه روسته د یو متحرک حرف نه واقع شي په دغه حمزه کې بینابین قریب او بعید دواړه پکې هغه جایي مثالونه تاسو له درکړي لکه سهلا دا شان سائما لهما نو اوس سهلا کې بین بین قریب چې کې نو په هغه صورت کې را حمزه ویل کوم بین د خپل مخرج او کوم بین د مخرج د الف کې ځکه په حمزه باندې الف دا فتحه ده او د فتحې سره موافق حرف علت هغه الف ده مستعلا ویل سالا نه مکمل حمزه ویل او نه مکمل هغه حرف علت باندې تلفظ کول د دوالو ترمنځ چې تر کېږي بینه بین دا شانته په تعالی کې بینه بین قریب او بعید دواړه ځای جائز دي او دواړو صورتونو کې دا حمزه د خپل مخرج او د الف د مخرج ترمنځ ویل ځکه په خپل هغه په همدې باندې هم فرق ده ما قبل ته هم فرق ده پس تائمه کې که بین بین قریب شي لستن د همزه په مابین د خپل مخرج او د یا کې ځکه په دې صورت کې په دې همزه باندې هغه کثره ده او موافق خط علت د کثرې سره هغه یا ده نستای ما ویل او بین بین ضعیف په صورت کې بیا دا همزه د خپل مخرج او د الف ترمنځ وایي ځکه ما قبل دینا په تین باندې فتحه ده او د فتحې سره موافق حرف علت الف ده نو بیا تا ما وایي دا شان په لا امتک بین بین قریب شي نو لستر د همزه د خپل مخرج او د واو سره منځه ځکه دا یو حمزه باندې ضمه ده او د ضمیر سره موافق حرف علت هغه واو ده ملا او ما ویل او کچرتا بین بین بعید شي نو په هغه صورت کې دا حمزه د خپل مخرج او د الف ترمنځ ویل ځکه ما قبل دې نه پاتلو کته سره موافق حرف علت هغه به الف ده لا او ما ویل باقا دې ته ویل کېږي مې نه بین قریب یا بعید ورته ویل کېږي بل اخرنۍ لسمه قاعده په محمودو کې هغه د انتم یا اونتم والا قاعده ده د هغې خلاصه ده چې هر کله همزه استفهام وروسته په یو بل همزه باندې داخل شي حمزه استفهام داخل شي په یو بل حمزه باندې نو په دغه حمزه کې درې طریقې جائز دي یو پکې بین بین جائز دي چې کوم وس نه کوي او بل پکې هغه قاعده د تخفیف پکې هم جائز ده چې کومه قاعده د تخفیف هم ته جاری کیږي هغه پکې جائز ده او دریم صورت پکې لا هم جائز ده چې دوه حمزو په مابین کې الف راوي لکه مثال په تور انتم وسته اصل کې دا اولنې همزه د استفهام د په همزه قطعي باندې داخل شوې ده نو اوس په دلته درې طریقې جاری دي هم بین بین په کې جاری دي قریب یا بعید دا تعریف یې تیر شو او هم په کې قاعده د چا جاری ده د اوازمو ولا قاعده په کې هم جاری جاری دي ځکه دوه هم تیر راغلي دي متحرک او یو پکې هم مفتوران د دوهمه قواو سره بدلول او انتم ویل او دا پکې هم جاری دي چې دوارو په منځ کې الف راوړي ا انتم ویل دا پکې هم جاری دا هغه لږ قاعده د محمود مختصر خلاصه و باب دیون د سر سے محمود دریم باب دې په طرف ګردان د محمود مرتل او مضاف مشتمل برسه فصل مشتمل دی په درې فصلونو باندې ټول اکثر دی ابواب فارغ شوی هر کله مو چې دا بیان د ابواب او ابوابونه فارغ شوما حالن تر معنا بیان او وضاحت حالن د قواعد تفصیل اوس قواعد تفصیل او اعلان او ادغام می پرواز هم هغه طرف ته او دا هغه شروع کو تغییر حمزه را تخفیف کوی تغییر د حمزه ته تخفیف ویل کیږي وتغییر حرف علت را اعلان او تغییر د حرف علت ته اعلان ودر اول ندی یک حرف را در بیگره او راولن د یو حرف په بل کې ومشدد نمودن او مشدد کولی را ادغام دې ته ادغام ویل کیږي فصل اول در محمود اول فصل نه په بیان د محمود کې مشتمل بر دوه قسمت مشتمل نه په دوه قسمونو باندې قسم اول کې قواعد او قسم ثاني کې هغه ګردانونه دي قسم اول دا قواعد تخفیف حمزه اول قسم دې په قواعد تخفیف د حمزه کې قاعده اوله د راسم بوتون ذئبون والا قاعده همزه منفرده ساکنه وقت حرکت ما قبل خود شول هر کله چې همزه راشي منفرده معنا یوازې وي ساکنه وي وقت حرکت ما قبل خود شول دا به د ما قبل حرکت موافق حرف علت سره بدلېږي جوازن جائز ده که بدلې کنه بدلې باندې فتح الف او سرور سره فتح نه واقع شوی و نو بیا په الف سره بدلیږي وبعد ضمه او کلو سره ضمه واقع شوی و واو وبعد کسر او کلو سره کسری نه واقع شوی و یا ثم راستم زیبون او بوسون دا مثال دی دویمه قاعده ده آمن او من ایمانا ولا قیدا حمزه ساکنه بعد حمزه متحرکه هر کله چې حمزه ساکنه وروسته د حمزه متحرکه نه په یو کلمه کې واقع شي وجوبا وقت حرکت ما قبل ما قبل شبت دا به وجوبا د ما قبل حرکت موافق حرف علت سره بدلیږي لکه آمن او من ایمان اصل کې امن او من ایمان ایمان وو تلورمه قاعده د دو همزه متحرکه دا اوس د جائز اوادم ولا قاعده ده هر کله چې دو همزه متحرک راشي په یو کلمه کې اگر یکی هم مکسور باشد که یو پکې هم مکسور وي ثاني یا شو وجوبن دوهم او بیا سره بسیږي وجوبن او جاء ان لك جاء ان فاصل کې جاء ان وو تر اخره پورې دا قاعده په کې جاری شو ائمه فاصل کې ائمه وو ورنه واو کشرته یو په کې هم مقصور نه وي واو سره وځي کې لکه اواز مو او ملو ترجان این قاعده دا و سماع دغه د اعتراض ده چې دا ائمه لفظ قرآن شریف کې پر همزو سره راغلی دی او دلته دا قاعده تا وجودي وکړول نو د وجودي قاعده خلاف څنګه قرآن شریف راغلی مصنف راغی جواب کوي وي ترجان این قاعده را د صورت کثرا ترجان دا قاعده په صورت د کثرې کې هم وجودي ګفتن هم وجودي وکړول ده مگر هیڅ صحیح مگر ویدا خبره صحیح نه ده ولی دیرا کې درواز قراءات متواتره ځکه چې په بعض متواترو قراءاتونو کې لفظ ائمتون دا د ائمتون لفظ به همزه دوم عمل په همزه ګریم سره راغلی دی دا دوهمه حمزه بیا سره نه بدل شوی بس معلوم شو چې قاعده مذکور جوازی والمعلومه شو چې دا قاعده مذکور جوازی په صورت کې کثره کې نه وجوبي عوام سربیان ته وایي عام سرتیان وایي چې دا قاعده وجوبي ده مطلقاً ولفظ د ائمه کې مستثنا ده قاعده دا مقروه خفيه او فيس والا حمزه بعد واو و یا مبدا زائره هر کله چې حمزه وروسته واو او یا مبدا زائره و یا تفسیر او وروسته یا تفسیر نه واقع شي جنس ما قبل نشته دا په جیم سما قبل سره بدلی کی در آن ادغام یا بس یو جوازن یو په حقیقی مطلم کیږي جوازن دا د ابتان صورت جوازی دی چې یو د بیا بدل شي بیا خو دوه حرف دی یو جیم سره دی بیا دا ادغام کوي وجوبي دی ثم مقروءه خفيه افيس فاصل کې مقروءه خفيه او افيس قاعده شپږم دا خطايا والا قاعده تون بعد الف مفاعلو هر کله چې روسه د الف د مفاعلونه حمزه قبلیا حمزه روسه د الف د مفاعلونه قبلیا او مخکې یا واقع شول واقع شي بیان مفتوحه بدل شول دغه حمزه بیان مفتوحه سره بدلېږي او دا روسه چې کم یاد او یا په الف یا په الف سره بدلېږي دا یا په الف سره دا قال تبع قاعده په کې جاری کیږي دون خطايا لك خطايا دا جوړه خفي اتون ده خطاي امو دا وای په اصل کې خطاي امو په سبب وقوع ان په سبب د وقوع دی یا سره قبل طرف مخکره طرف نه دا یا مخکره طرف نه واقع شو بعد الف بعد الف جمع روسه د الف جمع نه دا بدل شو په همدې سره همزه شو کما قاعده کې جاری شو دا شرایط ولا قاعده مستراوانه ده پس خطا اون ګرځي نو خطا اون ته نه جوړ شي د هغې نه وروسته بعد اذان حمزه ثانیه دا دوهمه حمزه د قاعده جائم یا فعل جائم په قاعده سره بیا بدل شو نو جائم شو پس پس دې این قاعده بیا موافق د دې قاعده د خطایا والا حمزه را یای مفتوحه دا حمزه بیای مفتوحه ویارا الف کتن او یای په الف سره بدل کړو خطایا شو قاعده دا اوس یې تلو والا او قدم له حواله قاعده حمزه متحرکه چې پس حرف ساکن هر کله چې حمزه متحرکه روسته د یو حرف ساکن نه هغه حرف ساکن څنګه وي غیر یای غیر مصدر زائده غیر د مصدر زائده نه وي واو او یا مصدر زائده نه وي د ما قبل حرف و یا تفسیر او یا تفسیر هم نه وي په دې صورت کې بعد نقل حرکتش روسته د نقل کولو د حرکت د حمزه نه به ما قبل ما قبل ته محذوب شوه جوازا دغه حمزه وا حذف کیږي جوازن ټول یسلو باطل کې یسلو قد افلح باطل کې قد افلح او يرمي اخاه په اصل کې يرمي اخاه قاعده در یرا و یرا دا اوس مستقله قاعده نه ده خدا په دې قاعده کې وجوبي صورت هغه ذکر کړي دا وای قاعده در یرا و یرا دا قاعده د یتلو په یرا او یرا کې او جمله افعال رؤیت او په ټول افعال د رؤیت کې یعنی چې د رؤیت د ماضینه کوم افعال مشتق دي هغه ماضی او مضارع هر یو دي این قاعده په تور وجوب مستعمله دغه قاعده په طریقې د وجوب سره مستعمل ده چې په دې کې خامخا به یرا به یر ایو نشي ویلې یو ایو نشي ویلې ار ایو نشي ویلې د هغه وجه سره نو وجه د هغه دا نه چې کثرت د استعمال د باب چې دا باب ډیر استعمالي کې دا افعال د رؤیت نور واغه د خزار چاپی د تخفیف کوي او تخفیف هغه په دې کې چې حرکت ماقبل ته ورکړي شي همدا خلق کړي شي نه دا اسماء مشتقه نه په اسماء مشتقه کې د رؤیت د ماده نه بس در ما انظر وما انت غلط ضرب کې ومصدر ميمي او صيغه مصدر ميمي دواړو راځي دا شان در مرآتون علا مرآتون اسم علا کې ودر مرئی اسم مفعول او مرئی اسم مفعول کې حرکت حمزه او ما قبل دا دا حرکت د حمزه ما قبل تا ورکول حمزه را حذف کردن او حمزه حذف کول جائز دا جائز دی نه واجب واجب نه دی دا لهما قاعده دا تسهیل یا د بیابین ولا قاعده حمزه متحرکه اگر فاعل متحرک باشد حمزه متحرکه کچه تروسر متحرک حرف نواقی شي در ان بین بین قریب و بین بین بعید هر دو جائز است نو باقی کی بین بین قریب و بعید دوار جائز دی اوس بین بین څه ته ویل کیږي دا غي تعریف کوي او اندنه حمزه مشتل د حمزه میان مخرج خود د خپل مخرج ترمن او مخرج حرف علت او ما بین د مخرج د هغه حرف علت کې یو وخت حرکت شپاشت چې موافق د حرکت د همدې سره وی بین بین قریبا دته بین بین قریب ویل کېږي و بیان مخرج او ما بین د مخرج د همدې و مخرج حرف علت کې وخت حرکت ما قبل او ما بین د مخرج د هغه حرف علت کې چې موافق وي د حرکت د ما قبل سره بین بین بعید دې ته بین بین بعید ویل کېږي و بین بین او د بین بین بل نوم دی را تفصیل هم وایي تفصیل ورته هم وایي مثال تعالی صائم لهما در تعالی هر دو بین بین فتعالی کې دواړه بین بین بعید او قریب دواړو کې لستند همزي همزه در مخرج خود همزه په خپل مخرج و خاص وان هم بین بین حمزه دا مخرج خود حمزه د خپل مخرج او مخرج الف خواندن خواهد شو او مخرج د الف کې وویل کېږي ولی ځکه چې خود حمزه هم مفتوحه دا حمزه په خپل هم مفتوحه ده نو د فتحې سره موافق حرف علت الف دی وما قبل الشم مفتوح او ما قبل هم مفتوح دی په دې ډول صورتونو کې بین بین هغه دار چې حمزه ما بین د خپل مخرج او د الف ترمنځ د اوې شي دا په دې بین بین قریب او بعید وایي ودا سائمه او سائمه چې د بین بین قریب ما در په بین بین قریب کې بیان مخرج یا لستل د دې حمزه په باندې د مخرج د چا کې د یا کې و حمزه او د حمزه کې ځکه د حمزه حرکت په دې صورت کې کثره ده د کثرې سره موافق حق علت یا ده ودا باید او په بینبین خریق یا باید کې بیان مخرج الف و حمزه لستل د حمزه په مابین د مخرج د الف او د حمزه کې ځکه ما قبل د حمزه په دې صورت کې فتحه او کثرې سره موافق حق علت الف ده ولا الله مو فلا مو کې بیان مخرج واو او حمزه مستند حمزه په مابین د مخرج د واو او د حمزه کې بین بین قریبه بین بین قریب دی ومیان مخرج الف و حمزه او مابین د مخرج د الف او د حمزه کې باغی دی کې به باغی دی وبعد الف در حمزه بین بین قریب جائز دی او روسته د الف نه یعنی دا مثالونه چې مصنف کوم ذکر کړل دا هغه مثالونه چې د واو او د یا مثالونه اوس کچته الف راغلی وي د الف نه روسته چې راشي حمزه راشي په هغه کې بینه بین قریب جائز دی کړی دی جائز مصنف پر باغی کې بینه بین قریب کې جائز دی او باید کې جائز نه دی ځکه الف په خپل باندې ساکن دی نو په دې وجه کې جائز نه دی قاعده د اول کوم والا قاعده حمزه استفهام کوم بر حمزه در آیت هر کله چې حمزه استفهام په یو بل حمزه باندې داخل شي لکه انتم کې اول حمزه استفهام د دویمه قطعی ده د ان جاری ده په دې کې درې صورت جاری دي یو صورت په کې داري کې ثانیه به حرف کې قاعده تخفیف مقتضی ان باشه چې دا دوهمه حمزه په هغه حرف سره بدل کې چې قاعده تخفیف مقتضی ان باشد چې قاعده تخفیف تقاضا د هغې کوي پس در انکم پس په انکم کې څه ویل او انکم سازن او انکم ویل نو په دې کې قاعده ده اوادمو ولا جاری شي دوهم دی راځي یو پکې هم مقصور نه ده دوهم په واو سره بدلول او انکم ویل